لکه یو وتا نه کنه کافر خپل تسلیم شول چې میر جنگ نکی میر څه تسلیم یې کنه وطن مشته هوا کو دا مال فی ادا او یا غب کافر په سر مې کې ما جزیا مقرر شي کنه زمیون چې کې ما کنه جزیا او خطر زمینه کنه دا مال فی ادا او چې کی مالفی ادا کړه پاشه به د ټول مسلمان حق ده یا بادشاہ نه وسه کنه یې فقیر سه کنه ابه ټول بیت المال شو دل شي او پاشه یې نه به خو مسان شي اصل کنه پاشه ټول مسلمان حق ده یا مسلمان کله کومي چاره به پاس راکېږي چې کوم د فوج تنخې دی ابه دې کنه مالفی نه پرې کېږي دا فوج یا پولیس دا ټول کوم خدمت کوي ټول نکرون دي ابن حدثان قال قال عمرته عمر فاروق صاحب فرمائی ان الله قد خسر اسم في هذا الفئ بشيء الله پکې خسر نبی اسلام په دې مالفي اشي په سشي سره لم يعطي احدا غيره الله پکې نه ورکړه دا شای بچتا سوا دي پیمارنه ثم قرأ دنا بعد عمر فاروق صاحب استشهاد پر دایات تیر کړو ما افعل ولا رسوله منهم الى قول قدير وقعد سوا چې د خیبر علاقې چا نبی سم کنه هغه زوند پر خاصه کړی وې کنه په مو تنازع جوړه و ورسې به تنازع جوړه شو کنه حتی با صاحب و درنگ حتی لی صاحب دا بیرتل کنه غوش صاحب چه دا میشته کنه نبی سم حساد و دا میشته پوت شوی دو بی فاطمه مطالبه کړی و چې دا مې کنه پلور میروس تا کنه مت پوت شو دا مت چې ملاو شي چې کبر نه مطالبه کړی و نه کړه ویره دا هو د نبی سم خپل شای و کنه او نبی سم مې لګولو خاص دې ورکړه شو دا کنه چې څه پر توس باندې یوستا په هغه طریقه به توس نه فقا پر کړی توس ملک نه ده دا ولې ټول مسلمان شای ده دا یو مشروب صاحب دار وګړي دي کنه دا کې سره ته کوچ ان الله په خاصه نه بسم په هاذ رفع به شي په دې کنه مال رفع شي په سوچ دره چې سواد نه بسم بج اچ ته نه ورکړه نیه لی ته ورکړه دا نیه کړه زمونه ته ورکړه دا نیه تر زمونه ته ورکړه دا نیه تر ته ورکړه دا ثم کراوه به خیل ولا رکاب چې پابو د مسمونه وسیو نو کنه یشه پابو د نیور تر پولیه یعنی که هرن او په جهاد من نیور شي کنه ای باندې دې ته سمره بول دا کنه سمره وطن دا دا باندې فیو په سلام باندې نبی سم ته پرې شو کنه جنگ نه وشو فقط لرسول اسلام دا نبی اسلام ولوي خاص کړه ينفق على علي فقط سنتهم فخبر كبلا بين فقاد يكون لغولا ديغنا به به شری وکړه په ورکول به نه محرین ته محرین نه چې کنه هغه اصل مراد دي چې نوی اصل شوی دي ملکونه امریکا مریون اصل کړی دي بیا دې هو کنه چې ته نه کیر وی نه ير وی نه په دفتر شو وظیفه وا کنه ایس ازل شوی دي کنه اته برکوه چې تاسو کنه شتمن غریبونی سره ځکه چې محرمین مکتب مریون مراد دي کنه پابو دې پرینه وي د مولګونې پرینه دی بونه کنه ا دې کې کتابت مول نه بونه اته ور کوی چې زول ازود کې بونه توس محتاج یې سره اوسو کې چې مقررین کنه محرینه کنه اتکیا خلق داسې دیندار او د خلق پر ګوري نشمن خلق مراد کنه چې دیندار خلق مو کنه مخلصین اته ور کوله اما لفینا وانا اشتاء النبي سم اوتيا بزبيه فيها خرزون احق به حال منکم زا په توس نه ادګه ملک نه حق دورا نیو د مو چې په قبضه شدا ابن نذیر ولا مزکه یا د حیبر ولا مزکه زیات حق دورا نه کچ دا مودي په توس نه حق دورا فما احد منا باحق به من احد ونشتکل هسکا په میو شکتی کرا وکړه بل نه کبل ده شاب ګره په دې باندې اچا نه دا یې چا کوم د ټول مشترک شای دا دا به کنه یا بیت المال شای وي امو خاص نه دا چې مو قبضه پکړی دو الا انا الا ان على منازلنا دې باندې چې مش په خپل خپل مرتبه باندې من کتاب الله عز وجل د قرآن پاک نه قرآن پاک شکل خپل مرتبه ذکر شوی دی وقسم رسزم و تقسیم نبی سم نه نبی سم چې کومه طریقه به تقسیم کړه په طریقه به درمی فرجل وکدمه قتل بشتری ته و یده مخشولی ته چې څوک زوړ مسلمان ده کنه ځنه قدیم الاسلام دی ډېر په سختۍ شي اسلامي نه وروړي دي کنه چې هغه د وینې سره و د وله ټکول سره کیسه و کنه ځنه اخر ته ځنه په سړاشه مسلمان شوی دی کنه تکلیفونه خو یې نه پتر شوی نه چې چا زور اسلام وروړی وي ورشمنه وي کنه اول حقیه ده چې زه به ته ورکړم ورجل وبلاه قتل به سړی ته و د بلو ته د مصیبتې ته د امتحانې ته به قتل شي زه حق ډېر جهادي نه کړی دي ډېر مشقتونه پر اسلام لپاره بدل کړی دي په چار د چتر کې بهر ډېر ملاو شي ورجل وعیاله او سړی که زه د کنه بل بچې که سړی ټبرې که سړی یو سړی د نشمن د بل بچې ډېر وي کامې دي ورجل وحاجتي کته به سړی ته وای د کنه حاجات ته په دا طریقه تقسیم کړه نه که چې یو ته زغ ده دا یې کنه مرډ حق دره د بل حق دره نه رواه ابو داود وعنو قال کرام من الخطاب عمر بن خطاب دا یتیره تیر کړ چې یو څه کوتینا دی یو غنیمت ته یو مال فایده قرآن پاک شه د وونډه کنه ذکر شوه ده یو څه کوتینا دی خدای پاک دې کې مسالې پاوښالې دي کنه حتی بل هو بل سبیله اخو مس حساب وشل چې کوی پخ پلا باندې کړو کنه غنیمت نه چې خو مس ویسر شي پاش دې الله بخره دو الله ذکر تبرکن ده رسول دو زویل قربا دو یتیمون دي مسکینون دي کنه او ابن سبیل دا پنځه ډلې دي کنه په دې خو مشه دې حساب دو ثم قال هذه لهؤلاء ابا کی خو اصل به رحمت خو د مجاهدین دي کنه هذه لهؤلاء دا خو مس دې خلک دې پر شلا په خپل بیان کړل دیتا سے گتر شی برلا ثم کرا مال عیب مال فیوت شی ما افعل رسوله من القرى فلله الرسول على ذي پر رسول پر ذکنا وسه پس وی کن چې للفقراء المهاجرين الذي اخرجوا من ديارهم کنا فقراء مهاجرين پر چې خپل وطن شډ وی اې پر ذکنا ثم کرا وسه بیا پس وی لو نه کنه دیګه کنه آیا ته ټول مسلمون نه په دا ټول مسلمون کنه حق ته خاص کړه دا نه کنه انا به سم میروس نه پته چې دا به تو سپوت کیږي فلئن عشتو که چل ژوندای پته عمر فاروق وی فلا یاتی من رایا وهو بسر حمیر نصيبهم منها لم يعرق فيها جبينهم فلا ياتي من رايه و به سره هم نصیب هو خامخا به ملاویږي شپونه ته و به کنه په سر باندې حمیر شوي حمیر یې په یمن شوي ورته زوی ده کنه اوریا د مدینې نه هغه په سر باندې حمیر شوي کنه شپین به ته به د خپل بخره سېږي کنه حالانکه ولم لم يعرف فيها جبينه اذا به کنه سندانی په خلاف یو په دې مول باندې کنه خو خدای په کې حساب وشي چې دا ټول مسلمان حق ته رافي شرزونه وانو قال كان في محتجب عمر هو بيغا دليشي چې عمر پاپر لوس نیولې وي دلی پنی ولو دا خبره ان قال چې دویل قالت لرسم ثلاثه صفايا النبي سم کړه درې صفايا وې بن نذیر یو د بن نذیر ولې لکه د نبی سم وه دا يهودي مدينه منوره شه ا دې ګس سره جو کو د نبی سم د قتل سره جوړ کړو نبی سم ته وحي وشو کنه سبه کرام یې سره کړ نبی سم ویره و دې کنه حال کته نبی سم په په اوس باندې و یا په یشه باندې په پیدل ویره لاندې دی وی او چې کله دې خبر چې بیمار په سره و ده کنه دا تسلیم شو چې بس کله مې جنگ نه کی دا تسلیم چې ته سره ته وی چې ذات وی کړه چې تاسو نوځ نه را مدینه باندې را پرېښته کنه چې څو وړای شته سره وېښته کنه دغه دغه تسلیم شول دغه درې کنه صفیه وی چې نبی سم ته په لور باندې بهر د کتال نه وراله فاما بن نذیر هر چې بن نذیر علاقه وا دغه چې کوم دن و دې مزکه فکان خبس لنوای به دغه به شتاکو ستور به و ان نبی سم د حاجتې دې پره چاته به وکړ فدینات لول منبر تل نبی سم کړ دې کنه اول مسیا ور کوله که بل زیر کنه ا دې کې وندن خطه په ول منې باندې په دې وفدې باندې کنه ختم کوله واما فدک فکان خبز لابناء سبیل ا فدک لکه چې کی مندن ده دا دې مسپره دې پر اشتو شور وکنه ا دې پر اشتا کو مسپره ته به دې کنه ور کول مسپره به رول کنه خطه به نو خروق په نو شوک په نو کنه ا دې نه په لګوله وهر چې خیبر ده فجر دې مثلا هغه تقسیم کړل درې ادي حصے جز عین بل مسلمین دوی سه مسلمان په میو شو کنه غنیمت و واجوز نفقت الالی او دی وه سه کنه دا نه پکاوه د نبی سم د اهل پر قبیله خپل بکنه ا قبیله دی پر فما فضلان نفقت الی ا چې کیمه مې کنه بای شو د نفقت اهل نه کنه د هغه بیا لګوله جانو بین فقراء المهاجرین فقراء مهاجرین بیا تقسیمول نبی سم رواه ابو داود الفصل الثالث عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال إن عمر بن عبد العزيز جمعها بني, بني مروان حين استخلف دا لون دي تبعي ده مغيرة صحابي تبعينا عمر بن العزيز چې کله دا کنه خلیفہ راشد سو خلیفہ جوړ شو بیا ټول بني مروان جمع کړ د قبیلادو خپل قبیله ټول جمع کړه